الرحمن الرحیم وهو القاهر د مخالفینو د پاره تخویف دنیوي دی الکه د الله د دین مخالفت مکوئ د الله د احکامو مخالفت مکوئ د هغه د رسول مخالفت مکوئ ورې د الله لوی طاقت دی په هر چا غالب دی کورې که الله د له عذاب درکوي درکولی شي تخویف دنیوي د پاره د مخالفینو وهو القاهر او دقه الله غالب دی هو مبتدا ده القاهر د هغې دپاره خبر دی او دغه وی مختصر چې مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو هغې کې تخصیص راځي وهو القاهر او همدقه الله غالب دی په هر چا باندې غالبه الله دی بل څوک هغه نشته غالبه وهو القاهر او دغه الله غالبه دی او فوق عباده د پاسه دی په خپلو بندګانو په طاقت کې او په زور کې په تمامو بندګانو باندې الله سره د پاسه دی یو ویرسل علیکم او الله رالیږي په تاسو حفظا ساتونکې ملایکې ویرسل او الله را لیږي علیکم په تاسو باندې حفظتا ساتونکې ملایکې مراد د ساتونکو ملایکو نه کرام الکاتبین دي هغه ملایکې چې زمونږ او ستاسو د اعمال لیکي او چې کوم شی دې ولیکه خبره هغه وساتلی شو نو ویرسلو الله رالیږي علیکم په تاسو حفظتا ساتونکې نګراني کوونکې ملایکې دا موږ چې څه وایو او څه کوو دا موږ پسې نوټ کیږي او ملایکې موږ پسې لیکي حتی تر دې پورې الله په تاسو باندې ملایکې مسلط کړي حتی تر دې پورې اذا جاء احدکم الموت چې راشي یو ستاسو ته مرګ حتی تر دې پورې اذا جاء چې راشي احدکم الموت یو ستاسو ته مرګ نو چې مرګ ورته رانږدې شي نو بیا ملایکې د مرګ راشي او د دنه ساوالي توفته رسولنا نو ساوالي د هغه نه ملایکې زمونږ توفته نو سا والی د هغه نه رسولنا ملایکې زمونږ هلکه د بني ادم نه سا څوک علي ملایکې ترې اخلي د عامې ملایکې وي که هغه خاص کار ملک الموت او حضرت اسرائیل دی او که الله ترې علي یو ځای کې داسې راځي الله یتوفل انفسه الله هغه ذات دی چې سا اخلي د خلکو نه معلومیږي سا اغستونکي څوک شو هغه الله شو یو ځای کې راځي یتوفاکم ملک موت الله تاسو نه به سا واخلي هغه د مرګ چې کوم مشره ملیکه ده حضرت اسرائیل معلومیږي دا دغه دی هغه اسرائیل علی دې ځای نه دا معلومیږي چې نه د اسرائیل لاندې ما تحت ملایکې وي د هغه لاندې ملایکې وي هغه اخلي ګورئ دلته کې راغی توفته رسولنا چې سا والي د هغه نه هغه رالیږلې شوې ملایکې زمونږ هغه د مرګ چې کوم ملایکې دي نو ما وی مونږ به څه وایو چې دا سا مونږ نه څوک علي وی د دې داسې مثال له استاد صاحب به وي لکه کور جوړی او ټیکدار له دې ورکړی دی کور دی چې د جوړولو دپاره ټیکدار له ورکړی دی او د ټیکدار لاندې مزدورانی نو تاسو به څه وایې مزدوران هم چې تیر شي وایي دا کور موږ جوړ کړی دی وایي که نه وایي یا تاسو وایه پلانی ګیل کار جوړ کړی دی خلک نسبت ټیکادار ته هم کوي ټیکادار وایي دا کور ما جوړ کړی دی او مالک ته هم نسبت کوي دا ما جوړ کړی دی الله ته نسبت ځکه کیږي چې حقیقت کې د هر څه کوونکی هغه دغه دی الله دی بیا دغه ته ځکه نسبت کیږي ملک الموت ته چې د الله اړر دی ته شوي وي او بیا نسبت د لاندو ملایکو ته ځکه کیږي چې ملک الموت بیا اړر چا ته کړي د لاندو ته کړي چې منډه لنډ کوتل کې د پلاني دغه راوالی سا راوالی نو توفته سا والی د هغه نه رسولنا رالیږل شوي ملایکې زمونږ وهم او دا ملایکی چې دي لا یفرتون هغوی کمې نه کوي پس چې کم وخت یې ورته ښودلي او کمه نیټه هم په هغه نیټه باندې دوی سا اخلي نه زیاتې کوي نه کمې کوي دې پورې مزري استاذ حدیث نقل کړی دی چې کله دا سا د مړي نه واغشتی شي نو دې ملایکو دا ملایکې لږ په دې کور کې ساري نو دا خلک چغې کی د فریاد چغې وی وی دا ملایکو ملایکې دې چغو ولا ته وی چې ولې جاړې موږ ظلم کړی دی موږ زیاتې کړی دی که موږ کمې کړی دی خو چې څه د الله حکم و په هغې باندې موږ عمل کړی دی چغې مه وهئ دې ته وګورئ چې کم سړی د الله په کړو رضا شو چې الله دا ستا او تا واغشت موږ له اجر راکې الله به بې اندازې اجر ورکړي او که نه دې چغې وایي او پریادونه کوي نو الله پاک به له عذابونه ورکړي نو وی وهم دا ملایکی چې دی لا یفرتون دوی کمی نه کوي سا واغشت شو بنی آدم ختم نشو ښه ثم ردو بیا به دوی واپس کړی شي الی الله الله ته ثم ردو بیا به دوی واپس کړی شي الی الله الله ته مولاهم الحق چې هغه مولا دی د دوی په حق که د مولا معنا وکړي دوست او که د مولا معنا وکړي امداد کوونکی هم صحیح ده الله خبر شي له الحکم خاص د الله دپاره د فیصله د مرګ نه پس چې په قیامت کې الله فیصلې کوي صرف او صرف الله به کوي هلته به ګورې انبیا هم فیصلې نه کوي صرف شفاعت به کوي هغه به نی فیصله به نه کوي وهو اسرع الحاسبین او دغه الله ډیر زر حساب کوونکی دی د تمام مخلوق سره به د ورځې دا نیمه نه ده د دنیا کې دا کومه ورځ چې ده د دې د نیمې ورځې په اندازه باندې الله حساب وکړي داسې وخت کې به د حساب نه فراغت وشي لکه د غرمه قل د الله د قدرتونو بل دلیل قل ته ورته ووایه من ینجیکم څوک دی چې نجات درکړي تاسو له قل ته ورته ووایه من ینجیکم څوک دی چې هغه نجات درکړي تاسو له او خلاص هم کي من ظلمات البر د تیارو د اوښې نه والبحر او د دریاب نه بحر دریاب ته وی بر اوچې ته وی ظلمات تیارو ته وی خو تیارې مختلفې تیارې وي د دې وجې نه مراد دلته د تیارو نه دا تیارې نه دي چې دا موږ ورته وایو مراد د تیارو نه دي شداید تکالیف مصیبتونه ورته ووایه چې څوک دی چې تاسو ته نجات درکړي من ظلمات البر داغه تکالیفو او داغه سختو د وچې نه خدای دې نه کي چې په اواره ځمکه د باندې مشکلات راشي او تکالیف او سختۍ د باندې راشي نو کم کاکا به دې خلاص کي څوک به دله نجات درکي والبحر او د دریاب په دریاب کې د باندې مشکلات رالل تکالیف رالل مخالف باد راغی د کشتۍ د غر کېدو خطره رالله څوک به دې دغه کوي خلاص کي نو هلته خو بیا د الله نه بغیر بل چا ته اوازونه نه کوې تدعونه تاسو به اوازونه کوې دغې الله ته بیا به وایه یا الله خیر یا الله خیر اوس خو هر څه وایه چې یا پلانی یا پر په مدد شه خو هلته به بیا یا پلانی یا را په مدد شه نه وایه بیا به وایه یا الله یا الله تدعونه تاسو به رابلې دغه الله تضرعا په زارې و خفیه او په پټه طریقه مزری استاد وی په دعا کې افضل دعا دا ده چې سړی پټه کوي او پاجزه سره کوي دعا چې تاسو د الله نه غواړئ په ښکاره کوئ هم جایز ده خو پټه چې دی نو دا ډېره بهتره ده لکه د الله ذکر تاسو کوئ د الله ذکر بعضې ذکرونه داسې دي چې هغې کې د الله حکم دی چې دا په زوره کوئ هلته په زوره بهتر دی پټ به نه کوې لکه اذان دا د الله ذکر دی دا به پټ نه کوې په زوره به کوې یا زمونږ امام صاحب چې هغه اول نیت تړي او الله اکبر وایي دا به پټ نه کوي دا به په زوره کوي بعضې ذکرونه داسې دي چې هغې کې د زوره حکم نه دی راغلی عام ذکر نو هغې کې افضل او بهتر دا دی چې په قلاري که یو سړی جهر کوي او څه د غرض دپاره کوي ریاکاري نی هم جایز دی نو تضرعا په زاره و خفیه او پټو او ځان سره څه وایې لئن انجانا من هذه قسم کچرې دغې الله مونږ ته نجات راکړو من هذه د دې سختۍ نه لنکونن نو خامخا خامخا شو به مونږه من الشاکرین د شکر کوونکو نه الله څه ویي یا زما بندګانو د دې مشکل نه به هم دله نجات درکم د بل نه به هم درکم د بل نه به هم درکم خو بیا تاسو کې لږ کمزوري ده قل الله ورته ووایه چې یو الله ینجیکم هغه به نجات درکړي تاسو ته منها د دغې سختۍ نه چې دا کم کې ګیرې ومن کل کرب او د هر قسم غم نه خو دومره ده چې ثم انتم بیا تاسو چې تشرکون د الله سره شرک کوئ د الله سره شریک نغه کوي بیمارې قسمه قسم ډاکټرانو ته لاړې روغېږې نه زه دله صحت درکم بیا سوی دا پلانی روغ کړم کاروبار دې نشته دی منډې او ترړې وې او سروالې او بروالې بیا دله زه هر څه درکم بیا وایې دا مې پلانې کار وکړه زه کامیاب شوم الله ته نسبت نه کې ثم انتم بیا تاسو چې یې تشرکون د الله سره شریک کوئ قل ته ورته ووایه بیا تخویف دی هو القادر دا الله قدرت لرونکی دی علی ان یبعث په دې خبره چې الله راولیږي علیکم په تاسو الله قدرت لرونکی دی په دې خبره چې الله راولیږي په تاسو د دنیا درې قسم عذاب دی هغه بیانوي الله راولیږي په تاسو عذابا عذاب من فوقکم د بره ستاسو نه الله د باندې عذاب راولي او د بره نه د بره نه عذاب لکه بارانونه د باندې شروع شي او هغه بارانونه سبب د څه شي د کورونو او د علاقې د روانېدو کله نا کله داسې هم وشي یو ځل په سوات باندې باران شوی او شنغر علاقه ټوله یوړه دا د بره نه دی د نوح علیه السلام زمانه کې په هغه قوم, قوم باندې د برنا باران راوورید یا د برنا بار عذاب څه دی هوا د باندې راشي دا هم د برنه ده د هوا طوفان راشي لکه په عادیانو راغلی یا د برنه عذاب څه دی مثلا کاڼي راوریږي لکه په د لوط علیه السلام په قوم باندې راغلی نو الله د دې قدرت لري چې راولیږي په تاسو عذاب من فوقکم د بره ستاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه د خپو لاندې څه د ځمکه د ځمکې نه د باندې عذاب راغه کی لکه مثلا د ځمکې نه عذاب څه دی د ځمکې نه اوبه راوځي د نوح علیه السلام زمانه کې د بره نه هم راورېدلې وي او د ځمکې نه راووتې ټوله علاقه جبه شوه نو بیا به دله څوک بندوي یا د ځمکې نه عذاب دا دی چې دغه ځمکه عذابي راټوکول او راشنه کول بند کی ځمکې د په جربونو وي خو فصل نه کوي یا د ځمکې نه عذاب داسې عذاب چې الله دې په دا ځمکه دن نه کي د ځمکې نه عذاب دام دی جهداد به دې ځمکه به یې دردسر به دې دی دا ځمکه به دې دا جایداد به د تربورانو نه او د ګاونډیانو نه به تنګې او یا ما وی لکه د قارون په شان سړی الله پکې دننه کی سړی او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه یو بزرګ دی چې هغه ډېر لوی بزرګ دی هغه وی دلته مراد د پاسه نه دادی د حاکمانو نه الله په دې قدرت لري چې الله د باندې عذاب راولي من فوقکم د بره نه د علاقې حاکمان هم ظالمان شي د علاقې حاکمان هم داسې شي چې د هغې په زړونو کې رحم نی تاسو له د سره ظلمونه کوي او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو ستاسو نه مراد د لاندې د خپو نه غلامان دی غلام دی دغه شي خلاف شي نوکر دی خلاف شي لاندې بچي هغه راپاسي او ستا خلاف شي دا هم د الله عذابونه وي د دې وجې نه مشهوره مقوله د طالبان وی وی اعمالکم عمالکم دا ستاسو عملونه دا ستاسو حاکمان دي نن که په تاسو باندې یو حاکم راغی او هغه ظالم نو تاسو دی حاکم ته ظالم مه وایې یو افسر د باندې راغی ظالم ده ته ظالم مه وایې د ده د لرې کېدو کوشش مه کوئ د خپلو اعمالو کې دا زمونږ او ستاسو عملو چې را باندې ظالم راغی که اعمال ښه وي حاکمان به ښه که اعمال د ظلم او د زیاتي وي نو دغه به الله دې معافي وکړي نن موږ حاکمانو ته وایو پلانې ظالم دی پلانې ظالم دی ځان ته هم دومره خیال کړی دی چې زما اختیار څومره دی په دې کې زه ظالم یم او که نه ظالم هر سړی دونه لوی ظالم دی چې بل د دونه ظالم نی زه په خپله چې زما څومره اختیاري او زه څونه ظلم کوم دونه دغه نه کوي حکومت نه کوي او یلبسکم یا الله یو ځای کی تاسو لباسه یلبسو د باب زرمنه چې راځي په معنا د خلط سره راځي یا الله خلط کی تاسو الله یو ځای کی تاسو شیعا مختلف ډلې شیعا مختلفې ډلې سره په خپلو کې یو یو پارټي شي او بله بله پارټي شي یو یو جماعت شي او بل بل جماعت شي دا ګورئ څونه پارټۍ دي او یو د بل خلافي نن سبا چې ټول سر د درد هم د دې پاټو د وجې نه دی یو به راشي او د بل ته به وایي دا غل دی او دا دی او دا دی او چې وروستو پته ولګي د غلونو ماما دی وي نو یا به الله ګډ کي تاسو شیعا مختلفې ډلې ویزیق بعدکم او الله به وسکي بعض بعضکم بعض ستاسو له بعض بعض عذاب د بعضو خپلو کې په سره تره زامني سره ډزې به وکړي یو بل به ولي هلکه دا د نن تر ځینې ویشتې دا خپلو بدعملو ته ویشتې چې الله په منځ کې دا بېتفاقي واچوله بیا الله وی انظر وګوره کیف نصرف الآیات چې څنګه مونږه بار بار بیانو آیاتونه که د آیاتونو نه د قرآن مجید آیاتونه والی هم ډېره ښه ده او که د آیاتونو نه مراد والی دلایل هم دغه دی دا د څه دپاره لعلهم یفقهون شاید چې دا خلک پوه شي وکذب به او دروغ ویلی دی دې قرآن ته قومک استا قوم وهو الحق حال دا دی چې دا حق دی قل ته ورته ووایه لستو علیکم نیمه زه په تاسو بی وکیل ذمهوار دوی به وې ستا د ضد د وجې نه موږ دا بدعملې کوو ستا د ضد د وجې نه موږ دا شرک کوو و یا لکه زه خو ستاسو ذمهوار نیم وکیل تاسو موږ هم داسې کوو وکیل چا ته وایې تاسو چې دا خپل کارونه هغه ته ورواله کی نو لستو علیکم بی وکیل زنیم په تاسو ذموار الله ستاسو ذمواری ما ته نه ده حواله کړې چې ابو جهل به خامخا مسلمانې ولید به خامخا مسلمانې او که مسلمان نشو نو په ورځ د قیامت به بیا تا نه پوښتنه شي نه نه زه ذموار نیم نو دی به وی چې ښه دا ته دا خبرې چې کې دا قیامت دی دا به کلی یا دا عذابونه به کلی وی لکل نبع د هر یو خبر دپاره مستقر وخت د قرارېدو او د راتلو وي د هر وخت قرآن چې کومې خبرې کوي د هغې هرې خبرې دپاره خپل وخت مقرر دی لکل نبا ان د هر یو خبر د پاره مستقر ځای د قرارېدو د راتلو دی وسوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ بیا مسله کوي ډېره اهمه موږ به د خپل ایمان حفاظت څنګه کوو موږ به د خپلو اعمال صالحه و حفاظت څنګه کوو وایي د هغې طریقه دا ده چې د غلطو خلکو په مجلس کې مه کینې کینې د صالحینو د نیکانو د دیندارو خلکو په مجلس کې کینې د بدعملو خلکو په مجلس کې مه کینې ځکه او رسول پاک وایي د هر مجلس اثریخه چې د درس مجلس کې کینې بیل شان دي چې د ډمانو مجلس کې کینې بیل اثري د مالدارو مجلس کې کینې بیل اثري د فقراو مجلس کې کینې بیل اثري بیا خاص کار چې دا بی دینه خلک نه دي دا مجلس یې لګولي او په بېدینۍ کې ننوتي او دا د بېدینۍ خبرې کوي دقه وخت کې ورسره مه کښېنه چې الله یې وویني چې واقع د دې سړي د دې بېدینه خلکو نه نفرت دی خاص کر نن سبا به د دوو پیسو نی فاسق فاجر بدعمله غل د خلکو د حقونو خوړونکي او هغه به راشي مولیانو پسې دا مولیان داسې دي او دا مولیان داسې دي هلکه دا خبره د مولیانو نه ده دا د اسلام خلاف دي دا د قرآن خلاف دي خو داسې د خلکو نه یریږي که د اسلام خبره خلاف وکړه لرګي پې ماتوي او که د قرآن خلاف یې وکړه نو لرګي پې ماتوي نو دوی دلته دا لارې ورته وایي دا مولیان داسې دي هلکه مولا څه ته وایي خو هم ستاسو د کلي سړی دی خو چې صرف قرآن یې ووایي نو مولا شو او چې قرآن یې نه ویلی نو دغه یې لالی بیا ملا نه دی و اذا رأیت الذین کله چې ته ووینې هغه خلک یخودونه خازه یخوزو ریاضه خپله معنا دی اوبو ته ورتلله دا اوبو کې چې ورګډ شي که نه نو دې ته خوز وایي دلته تی مراد دی په نارواو کې ننوتل یخودونه چې هغوی ننوځي فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې دا زما آیاتونه راوالي او د دې پورې استهزا او ټوقې او مسخرې کوي فاعرض عنهم ته مخ وګرځوه د هغوی نه حتی تر دې پورې یخودو چې دوی ننوځي فی حدیث غیره په خبرو نورو کې که مجلس کې ضرورت نو بیا ورشه معرف القرآن استاذ نه چا دا تپوس کړی دی چې یو مجلس کې ناست دی او په هغه مجلس کې ناروا کیږي خو هلته د وتو څه صورت نشته موږ به څه کوو وایي که پاسېدی نشې مه پاسه د پاسېدو یو دا صورت دی چې بل طرف ته توجه وکړه توجه بل پله وکړه لکه اکثر دی دا لوی روډونو باندې ریا سره بسونه نه ځي په هغې کې هلته دغه لګولي ټي وي او دا بې ستره ښځې پکې وي نو هلته که ته ورته بندي کم نه بندی کوزېدې ته هم نشي نو څه وکړه بل طرف ته توجه وکړه خوا ته دې ملګری ناست هغه ته مخ ور واړوه خبرې ورسره شروع کړه چې دی بل پلو ځان که هغه هم ني سترګې دی خوا راواړوه ذکرالله شروع کړه که تلاوت تلاوت شروع کړه بل څه خبرې کوه د هغه طرف نه توجه راواړوه فعارض عنهم حتی تر دې پورې یخودو چې دوی ننوځي فی حدیث غیره په خبرو نورو کې و اما ینسینک الشیطان که چېرې هېره کړه دا خبره تانه شیطان یو مجلس دی هغې کې د بېدینې خبرې کیږي او تانه دا خبره هېره وه چې الله وایي دې مجلس کې مه کینې نو خیر دی په هېره الله سړی نه نیسي خو چې درته رایاد شوه دا مسله نو زر پاسه فلا تقعد ته مه کښېنه بعد ذکره پس د رایادېدو نه مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو یو بله مسله ده مسلمانان به راتلل حرم ته لاندې دی جومات ته په دې حرم کې به دا د شرک کارونه د خلکو کول د قرآن پورې خنداګانې به کولې د رسول الله به خنداګانې کولې د دین پورې به خنداګانې کولې مسلمانانو به وی یاره به نو موږ د جومات ته نه راځو که څه چل وکړو د جومات باندې ځان بند کړو که څه وکړو نو الله وایي نه جومات ته راځئ او دا فاسقان فاجران چې دا خبرې کوي په دې باندې الله تاسو نه نیسي وما علی الذین نشته په هغه خلکو یتقونه چې هغوی ځان بچ کوي د نارواو نه نو په دې باندې نشته من حسابهم د حساب د دې غلطو خلکو نه من شیء څه شی ټیک ده چې هغوی بدعملۍ کوي کوي دی خو دومره ده ته به ورته وایې یلکه مه کوې داسې کار ولکن ذکره لیکن لازم دی په دوی باندې نصیحت لعلهم یتقون شاید چې دا خلک منشي وسر الذین اتخذوا پرې د هغه خلک اتخذو دینهم چې هغوی نیولی دی خپل دین لعبا په لوبو و لهوه او په ټوقو پرې د هغه خلک چې هغوی نیولی دی خپل دین لعبا په لوبو و لهوا په ټوقو دین یې راغشتی دی او په لوبو په ټوقې نیولی دی څه مطلب دقه د الله دین را راوالي او د هغې پورې لوبې او ټوقې او خنداګانې کوي دغو خلک پرېږده دوی سره تعلق مه ساته یا د دې دا مطلب دی چې دین مین نه خبر نه دي خو دغه لوبې او دغه ټوقې د ځان دپاره دین ګرځولی دی خو چې څه خوښه شي هغه کوي او چې څه خوښه وشي هغه نه کوي لکه دا بدعتیان او دا ولې په دنیا کې په خېټه ماړي مالی وی دولت وی کاروبار روانی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کړي وي هغوی له ژوند د دنیا وذکر به الله پیغمبر ته وی او ته نصیحت کوه په دې قرآن د خلکو ته نصیحت کوه که مني او دې مني که نه مني نه دې مني دا نصیحت ولې کوه ان تبصله د دې دپاره چې گرفتار نکړی شي گیر نکړی شي نفس یو نفس یو بنیادم بما په هغه بد عملی کسبت چې د نفس کړي د خلکو ته د قرآن نصیحت کوه دا قرآن ورته بیانوه هسې نه دا خلک په دې خپلو ګناهونو د وجې نه د الله په عذاب کې گرفتار نشي ان تفصله چې گرفتار نکړی شي نفس یو نفس بما په وجه د هغې بد عملې کسبت چې د نفس کړی دی لیس لها نبی د دغه ګناهګار نفس دپاره من دون الله بغیر د الله نه ولی دوست ولا شفیع او نه سفارش کوونکې و ان تعدل او که دغه کافر نفس په بدل کې ورکی کل عدل هر قسم بدل هر قسم فدیه دا ټوله دنیا ورکی لا یوخذ وا به نه غستی شي منها د دغې نه اولئک الذین دا هغه خلق دي اوبسلو چې هغوی ګرفتار کړی شوي دي هغوی ګیر کړی شوي دي بما په وجه د هغه بد عملو کسبو چې دوی کسب یې کړی دی لهم وی به د دوی دپاره په جهنم کې شراب سکل من حمیم د هغه ګرم اوبونه و عذاب علیم او عذاب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 هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي بیا خاص کر څه مشکلات دي هر قسم مشکلات چې په موږ باندې مالی وي ارسي الله پاک په خپل کرم سره زموږ تمام مشکلات حل کړي خاص کر په دې علاقو کې د ځمکو ډېری مشکلات دي او خاص کر د خپلو کورنو مشکلات دي نو دا دعا وکړئ چې د چا د ځمکو یا عام مشکلات دي الله په خپل کرم سره زر ته زر دا تمام مشکلات دا درد سر الله دا د خلکو ختم کړي وصلی الله تعالی څه خبره نه شوم یو یو خبره د سره وباسم